ترغی پوری زما عزت مندو د برنا اوازونه کیږي دا د مسلم شریف حدیث ته نو یو د دعا قبل دو دا وقت ته الله دې هر چا ته درا پاسې دو توفیق ورکړي او ایچاله چې سم ملاو دي د دې تور شپې نه ملاو دي د مشرانو په خواوي اوسم درانه مشران وې ته ولې غم دې پریشانی ده وې دا غم بیا دیګه چې په منځ کې شپوي ځکه کته را پاسې دی او تا کمه ختم کو کړ نو ورکول ولا اعلان کړ تاسو ګورئ په کلی کې یو شریف سړی وای راشه صدر کو او کور نکی نو داغه د شان سره دا خبره مناسبه نه ده دا आवाज کول والا سوق دے ذات د الله رب العزت دے خپل بندگان تو اشتره سوق چې ما نه د بیماری شفا او غواړي شفا ورکم ما نه سوالو کی زور کم ما نه دعا او غواړي زی قبول کم ما نه بخنه او غواړي زور ته بخنه وکم او الحمدلله د تهجد مبارک بار بار بیانات شوی په دې یو یو موضوع باندې دا ډېر بهتري او قیمتي وخت دې الله دې هر چا له توفیق ورکړي اګور کله کدا چې در نه پاتې کیږي نو د تهجد قضا را ګرځوي حدیث پاک کې راغلي کوم مسلمان د شپې د تهجد نو د پاتې شو او نور روخت مز جایش شو د زوال او د نور خطو او د مز د جایز کېدو په منځ کې چوکل الله به د شپې او براجر ورکړي شپه ور بشو کې ته سلور کې شپک کې سور رکعات کې نو هغه قضایی درز را ګرځوا بیا ګور نفس او شیطان له دروازه بند شي یو شی چې په غاړه شي نه بیا سره کوي چې ته کوس پانه سي تم نو دا بدرز قضا را ګرځول غواړ یو خو د شیطان هم لا مات شو او ای که جره دی او د پات شو یو خو بخپشي د خفقان جره دی ابل دې پریزي سپتانا کدی او د شنو را پاسی به کای به والله به داغه نه زیات اجر ول ورکی نو کوي به داسې کله به کوي بای ادا و دیو باز خلک راشي پریشانای مونږ ټول ټول شا پریشانای په پوندونو دي د هر چا حاجتونه بشمار دي خود غختو وخت کې مونږ او دیو چې یو سړی وخت مقرر کړی چې دی وخت به ویش کو اگر یو کس راغله د درمالې مونږ فلانی دې بازار لزو ویل ته د شپې سلور بجو نه د نور خطو پوری دکانداری دې نه پس کلاړې بیا بند ده هغه له ولګور خلک د کوم کوم زیون نه ځان نارسي ایله پتر دې د د خرصولو دا ټیم دی نو ګوره موږ د غختو په وخت کې ودیو اچي وی شو چې هغه نه پس را پاس چا اعلانو کې دي کې دي چې جمعي ماس پخین نمازیګر پورې په فلانې شی تقسیمی اخه اعلان و عمر دوه خبر ده اده مازیګر نه پس راغی تاسو په لرګې راخلې کله راخلې چې لکه اوس همګر څه بند کړی دروازې مو ور دا الله بندګانو دا د ویشلو وخت ده الله دې هر چا ته توفیق ورکړي چې درود واب تاسو دې خلو نه ګوره ګور ټول چپ ناشي یا بھائی ټول ما سره صلی الله علیه وسلم وایي دا د مجلس برکات دي وای کوم مجلس کې سړی ناس دی او درود او نوي سبا پک جنت تلاړ شو دې پس خپکار کوي خپل خلی د درود په ویلو باندې خوشبویدار کوي خپل په خوشبویدار کی اے دا درود یو داسې عبادت ده الله وی زم په پیغمبر علی السلام درود وا زما ملائکه په وی تاسو وای ورمز مونږه کو خو الله نه کوي مالک به د خالی نه دیږي دام د مسلم شریف حدیث ته نګور اوقاتو کې او دا وقتو کې جوړي مونږ پرون درس کې وې یعقوب علیہ السلام سره بچو ډېر زیاتې کړې او سو کالې جوړولې یوسف علیہ السلام وی شرف او خړو کوی نه ورجولې د یوسف علیه السلام کلا الله حکم کو ځان سرغن کو نو بچو ورته یا با نستغفر لنا اے بابا جی مون خو سو کاله تو جوړولې اے پیغمبر والے دیو قول مطابق او یا دیو قول مطابق اتیا تاریخی خبر سوف استغفر لكم زر دې بخنه درنه واړم علماء لیکلي وای پېشمنی ته دعا ورستو کجې پېشمنی به درد جوړې وړو نو دی وخت غنیمت وګړی زمای زمو او دی وخت کې راپور تشي دویم وخت دې زمای عزت مندو دا ځانو دې قامت په منس کې دي کې دعا رد کیږي نه او ګور زموږ دی علاقه کې د ماخام نه بغیر د نور اذان او اقامت کی تقریبا نیمه غنټه فرق دی اکثر زموږ مساجدو کې نیمه غنټه پکې کنه دا پاو شل منټه خور څه کوي اے چې تمخ کې نه حاضر یا بام یو په یو پاو کې ته د دنیا او آخرت تر څو وخت شي دې رسوي دې رسوي اوس په باندې د موږ دې ملک کې مخبل تقریبا 2 درې منټه صبر کو مدرسه کې بعض مساجدو کې 15 منټه صبر کوي وای دی وخت کې د نور اوقات په نسبت ډېر دعا کوي د ما خام دا د ما خام دا سره دي کې ډېر دعا کوي نو لک صبر پکار دی بای سړی ته باندې ویل لا رسیدل اقامت شروع دمر صبر پکار دی چې د اذان دعا اقامت شي اسوک مالک نه سغواړي د قبل ورکول ټیم دی نو لک خپل امامانو ته وای اباز وی وخت نشته ولا مختصر ته روزه چې فاتح یا غسل میټوي دې په خبره روزه کې هر څوک ویلس منټه پس په جواب ودی کم از کم چې څوک پکې سو غواړي موږ ټول ضرورت من یو د اذان او اقامت په منځ کې زموږ پیغمبر علیه السلام وې دعا رات کیږي نه دا د ابو داود شریف حدیث ده دا یو غنیمت وګڼئ او دا اله کیږي چې سړی اذان نه مخکې حاضر نو بس په دې او داس کې نازه بانګ یوي نو په نیمه ګنټه کې ته د ټولي دنیا د پاره او د ځان د پاره او د ټولو مړو ژوندو د پاره دعا غوښتې شي نو پاوقاتو کې دویم وقت دا دې زما عزت مندو دریم د سجدی په حال کې دعا کول سجدی وخت کې دی بارکه می صحیح روایت راغله ده اگر دی کتاب کې مون دالی کلی چې کم روایت بارکه مون سویلی ندی نو عاد اهل علم او د فن د ماهرینو په نسبت دا حدیث سندن ثابت ده دا د ضرورت راتلل دی ضرورت چې پوره شي بس بیا تک دې دی ځای دا یو مسله ده هر پیغمبر چې دی دنیا ته راغلی دا د نبی خصوصیت ده چې ته د مرګ نمخ کې الله اختیار ورکړي چې زما پیغمبر دی د غمونو دنیا او جاله کې پاتې کیږي کزه قسم دې کې یو پیغمبر ویلي چې پاتې کیږي هر نبی ویلی چې نه الله بس مقصد پورا شو زه دې غمونو جاله کې شو دا کوره د پاتې کې دوزه نه ده دا د الله د حبيب اخره پر دو چتور دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وایي وی نبی علیہ السلام کشف الستارتا د خپل حجرې پردې او چتکا د اخر نه پردې نه پس الله حبيب بیا چا نه کتل د اخر نه زل والناس صفوف خلف ابي بکر رضی الله عنه خلق ابو بکر رضی الله عنه پسې په صفونو کې ولاړ د الله د حبيب د بیماری په دوران کې چا امامتي کړي ولس منزنا د الله حبيب په دې نیمګړي دنیا کې د بیماری په کټ پروت دی او ابو بکر رضی الله عنه په مسلې ولاړ خلکو بر رضی الله عنه مخ کې کړه خود الله حبیب پرده اوچته کا وی یعب الله و رسوله الله او د الله رسول انکار کوي چې دا هغه پستی سو په پسلو دی سیوا د صدیق رضی الله عنه بل چاته اجازه پدې کې د خلافت اشاره بنده سره د عاجزۍ نه لوی بادشاہي د الله په حضور کې نشته څومره چې څوک عاجز دی دومره مالک ته سره دومره مالک ته نږدې دی علماء لیکلي وي د عاجزۍ په حالتونو کې د سجدې نه زیات عاجزي نشته یو بنده وي چې زه الله تعالی عاجز کوم د ټولو نه زیات عاجز کوم د سجدې نه بغیر موږ سره داسې حال نشته ځکه په دې کې د بنی آدم په دې بدن کې دا مخ